بسم الله الرحمن الرحیم والاستهزاء والسخريه استهزاء څه ته ویل کیږي خندانه ته ویل کیږي ول استخفاف او استخفاف ته ویل کیږي استخفاف ته ویل کیږي یو سړی سپک ګړل یو قال ویل شي هزا واستهزا بمانه کاجبت واستجب اے مولانا ازات او استاذات دا په معنی د عجب تر استجاب تر د عجب تو د استجاب تو معنی یو را کنه نو دا کرانګي د حضات تو د استحزات تو معنی یو ده لکه څنګه چې د عجب تو او د است دوا د اجابت په معنی دي کنه دي پوه شو کنه یعنی حضات او استحزات د دې دواړو معنی څه شي نه او پورې مې خندا وکړه ټوکه مې پورې وکړه نو جلتی دا کارو شي کنه نو د قشان ویل کی الله یستهزئ بهم هر کله چې علامه موصوف د وضاح یجازی هر کله چې علامه موصوف دا مخ کې دغه نه فارغ شو قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون د انما نحن مستهزئون د معكم سره کوم نسبت ساتي یو ویلو چې څه ساتي تاکید او چې شی هم ده کنه بدلم دې نو اوس فرمایي چې الله یستهزئ بهم چې الله تعالی په قران کې ویل دي د دې معنا دا چې یجازیهم علی استهزائهم یجازیهم علی بدلا الله دې ته ورکي علی استهزائهم د استهزاء د دې خلکو سمي جزاء الاستهزاء باسمه کما یوسف اصل کې غرض د مفسر د فرض سوال الله یستهزئ الله تعالی ټوکی کوي دې پوری نو دا ټوکی کول نه دي دا څه ابد شانته کار دی ټوکی کول سری ابد شانته کار دی نو د دې ابسیت نسبت الله تعالی ته څنګه کیږي چې الله یستهزئ بهم الله نو دې د دې رسو جوابونه ورکړي دې د دې نه سو جوابونه ورکړي یو جواب دې د دین دا ورکه چې الله یستازی او معنا دار یجازی هم علی استهزائهم الله به ټوکی کې دی پوری یعنی بدله د ټوکو څوک ورکه الله علی استهزائهم په سبب د چا باندې دی چې مسلمانانو پورې خندنی کوي نو الله به د دې د خندنو دي ته څور کوي بدله سمی جزاء الاستهزاء باسمه مسمى شو جزاء الاستهزاء په اسم د دې پورې څه مطلب معنا دا را کنه مسما شو څه شي جزا را استهزاء انما نحن مستهزئون دی موږ څه کو نو الله یستهزئ بهم د دې د جزا نه د دې د ټوکو دې چې ټوکی کوي د دې جزا دا چې الله یستهزئ نو الله خو استهزاء نه کوي کنه الله خو بدله ور کوي خو دې جزا ته سو ویل شو دې بدلی ته سو ویل شو استهزاء دې بدلی ته سو ویل شو استهزاء دې ته استهزاء ویل شو ولی د وجر مشاکلت نه د وجر چانا مشاکلت دې ته و چې یو شی ذکر شي په لفظ د غیر لوقوعه ايذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقا او تقديرا دې ته ویل کېږي مشاکلت ها چې یو شی په صحبت ته یو شی ذکر شي په لفظ ته غیر یو شی ذکر شي په لفظ چا ځکه دې په صحبت ته غیر کې واقع تحقیقا او یا شی نو دا کرانګې دلته کې دا الله یستازئو چې کما جزاء او بدله ده دې ته استهزاء ویل شو ځکه دا په صحبت ته انما نحن مستهزئون کې دا خبره ذکر ده نو دا غي د صحبت ته وجنه دې ته استهزاء ویل شو ورنه دا استهزاء نه ده ها دا بدله ده چا ده لکه څنګه چې جزاء د سیئه ته سویل کیږي سیئه ویل کیږي یا د وجر مقابله د لفظ باللفظ نه یا مماثل له فی الشیء سمت جزاء سیئه سیئات جزاء سیئاتنا سیئات جزاء د بدو ها هغه بدی نو دا اول چې سوکې هغه خو بدی کنه خو چا بدل ور کوي او بد نه کنه خو هغه تم څه ویلې شي سیئه د وجر چانه د مشاکلت دا رستو سیئه نه ده خدا دا د مخ کې سیئه د صحبت د وجنه دې ته څه ویلې شي سیئه دې ته وایي مشاکلتن یا د وجر مقابله د اللفظ باللفظ نه دا ماوي مشاکلتن او لکونه مماثلا له فی القدر یا مماثل وی ور سره پچا کې په قدر څنګه چې هغه کم کار کړي دام داغه سره په قدر کې څه شی مماثلی څنګه چې سیئه ای اول چې څوک کوي سیئه دا دیم کار چې څوک بدله ورکې دي ته سیئه وي ځکه دی د اول سره مماثل پچا کې په قدر کې نو لنډه خبره دار لنډه خبره دار چې الله یستهزئ بهم په دې یستهزئ بهم کې په دې یستهزئ بهم کې استعاره تبعیه را د وجه د علاقې نه مشابهت نه په مقدار کې د وجه د علاقې رچانه دا یستهزئ فعل لیکنه په فعل کې استعاره اصلي ای اکه په فعل کې استعاره تبعیه دا په فعل کې استعاره طبيعي کنه مشتقات نور کې او افعال کې حروف کې کوم استعاره طبيعي نو دا استعاره طبيعيه ده دا کوم استعاره شو دا طبيعيه شو کوم استعاره شو او علاقه په کې ته څه شی ده هغه مشابهت ته په مقدار کې دي چې کم کارونه کول نو د څه کار ور سره الله تعالی وکړي دي چې کم کارونه کول کنه نو هغه کار ور سره چا وکړي نو مقدار کې سره مشابهت ته نو دې ته ځکه ته ویلې شو استهزاء کنه دا استهزاء نه دا دا څه نه دا بهرحال الله استاد بهم حقیقت ته کا مجاز دی لګوای یار کې سیارت طبیعی شنو سیارت طبیعی هم قسم د چای کنه دا مجاز نو دا حقیقت نه بلکې دا چې مجاز دی نو نسبت ته سو یاد الله تعالی ته ونشو چې کوم شی د الله د شان سره لایق نه چې ټوکا ده دا غي نسبت الله جل جلاله ته ونشو او يرجع وبال الاستهزاء عليهم يا رجوع کوي وبال دچا نه او يرجع دا او يرجعونه ده مولانا دا د رجوع نه ده ښه هلال مونږ دا د رجوع نه ده ځکه چې دا يرجعو د رجوع نشینو رجوع مصدر دی لازمی او دلته معنا د متعدی ده نو دا يرجعون ده دا د ارجاع نه ده یا د رجوع یا دا یرجعو دا رجع متعدی نه دی د رجوع نه نه دی د الرجع نه دی او یا رجع نه دی دا د ارجاع نه دی ولیک دا یرجعو د چا نشي نو بیا خو هغه لازمی دی حالان کې دلته معنا د متعدی ده ځکه معنا دلته ده او یرجع یا دا دویم څه ذکر کوي تعبیل یا الله واپس کوي وبال د استهزاء علیهم پدی نو هغه الله تعالی په دې باندې څه شي کوي او دا مخ کې معنا خدا وا امخ کې معنا دا وا چې کومه بدله دې ته ورکول کیږي کنه نو د وجه د دې د استهزاء ورکول کیږي د وجه د دې دا او د دې معنا دا شو چې هغه وبال دا چې کم zarar دا منافقان مسلمانانو تر سیدا پچا عائد کیږي دا ټوکی دی ولی کوي حقارت دی نو الله یستهزئ به معنی دار چې الله تعالی به وخاندي یعنی الله به حقارت او پکاوي په دې مسلط حقارت او څه شي نو دا استهزاء دا ملزومی دا استهزاء څه شي دا څه شي ملزوم استهزاء څه شي ملزومی او سی شی ور سره لازمی دا حقارت او هان ور سره سی شی نو اطلاق د ملزوم شو پچا باندې په لازم باندې اطلاق د ملزوم شو پچا الله یستازئ الله به خاندي په دې پوري معنی دار چې الله تعالی به نازل کې حقارت او سپکاوي به هم په دې باندې نو دا حقارت او هوان لازم در استهزاء سره نو ذکر د ملزوم شو مراد تر څه شی د لازم بیا مجاز دی بیا څه شی دی تاسو پوه شئ کنه آیا د څه وایا چې دا اطلاق د سبب دی په مسبب باندې دا اطلاق د چاره ها د سبب دی دا استهزاء سبب دی رچا د حقارت او د چا تاسو پوه شئ کنه سبب دی د چا د حقارت او د چا دا خبره دا لازم دی د استهزاء سره اول غرض منه او دا کرانګي غرض دی منه د چا نه د حقارت او هوان غرض دی منه د چا نه نو مولانا دلته کې خبره په ذهن کې اچا واخه په خارج کې استهزاء علت ته او دا غرض چې دی کنه د حقارت وغیرہ دا څه شی دی معلول خو په ذهن کې خبره الټا را غوره په ذهن کې دا غرض نه دی دا علت ته یو سړی چې تا ته سپک ښکاری نو خان دی به پورې کنه یو سړی چې تا ته څه ښکاری کنه سپک ښکاری نو بیا به پورې څه کوي خان نو په خارج کې استهزاء علت او سبب د دی او په ذهن کې ها حقارت او ها دا څه شی دی سبب دې رچا د استهزاء نو لنډه خبره دار چې الله یستاذو ولا نه راغو ګران دې لګا الله یستاذو دا اطلاق د سبب دې په مسبب یا اطلاق د مسبب دې په سبب څنګه ها لکه څنګه تعفن الاخلاق خبره تا ګوره هغه علت ته په خارج کې تعفن الاخلاق د چا علت نه په خارج کې دا مرض د چا علت دی تعفن له او په ذهن کې هغه علت دی چا د پاره نو ګوره دلته کې مسله دار چې په خارج کې استهزاء علت د چای او په ذهن کې دا ګوره بیا د سینې خبره الټه شي څوک چې ته سپک خاریو خاریو پورې با خان دي نو دا اطلاق ته سبب دی په مسبب یا نه مسبب دی په چا باندې او يعاملهم معامله المستهزئ یا علامه وې دلته کې استعاره تبعیه تمثیلیه را تبعیه خو ذکر چې فعل او تمثيل خو تاسو په جنت چې جانب د مشبہ کې امور متعدد جانب د مشبہ کې امور صحیح او دا یو نم ہے اترواله د بل نم ہے اترواله تشبیه ولایات بل څه شو کې یعنی دا تمثیل له دا څه شعر تبعیه خو دا کار کې یستاذو فعل نه کنه خو تمثیل له څنګه الله تعالی دې سره با د څه معامله کوي کنه لکه په شان ته د مستهزئ په دنیا کې سره الله دا معامله کړل ها په آخرت کې سره په دنیا کې سره د څه کړل چې د منافقانو ته ټول خلک وي مسلمانان دي دا مزونم کې جنازو کې مشري کیږي منافق مرشي جنازه هم کیږي اپ دنیا کې ته الله تعالی هر څه ډیر ورکړل دي خه حرام ته مونږه کې الله ولا هر څه خبر کوي پرې چې گمراه شي ٹھیک شو اپ اخرت کې بم داسي چې دروازه و کولاو شي جنت دی به منډه منډه منډه چې نږدې شو تا و پسې بند شي نو دنیا کې سرم دا کارو شو په کوم ځای کې سرم وشو تاسو پوه شئ کنه نو دا داسې شې شو دا تمثيل شو داسې شې شو لکه په دنیا کې او سړی چا سره داسې قسم کارونه کوي نو دا قرنګي کارونه به دې سره د کم ځای کم کیږي کنه یا معامله و سره کې معامله د مستاذه په دنیا کې یا سره معامله کړل معامله د مستاذه په دنیا کې فب اجرا احکام المسلمین علیهم اجرا د احکام المسلمین و استدراج و دې ته استدراج ورکړل مهلت ورکړل به امحال په امحال سره او په زیادت په نعمت سره حالت تمادی و سره د چانا د تمادی فی الطغیان نه ختمادی فی سکای فی الطغیان کې دا تمادی حال د ضمیر مذکور نه فعلهم کې ښا او مخ اعلی په معنا د چا سره جماعت سره دی معنا دا فعل ذلک دا کار کړل به هم د خلکو سره په دنیا کې ما تمادیهم فی طغیانهم سره تمادیو د دین په طغیان کې سرکشی کې خ نو به هر حال بیا هم نسبت ته استهزاء الله تعالی ته ورسېدې پیګنه دې چې ګران شان دي